او الله تاسو له خپل ځانه ویروي او الله پر بندګانو ډیر مهربان دی. ای رسوله! خلکو ته ووایه، که تاسو په رښتیا الله سره مینه کوئ نو زما خبره منئ، الله به هم درسره مینه وکړي او ګناهونه به مو در وبخښي او الله بخښونکی ډیر مهربان دی. که تاسو په ډېر شوق د نغدو روپو تجارتونه پیل کړل او د غویو لکۍ مو ونیولې، کروندې او زراعت ته مو توجه ورکړه، جهاد مو پرېښود، نو الله جل جلاله به رسوا کوونکی ذلت آن تر هغه مهاله درباندې مسلط کړي تر څو چې بېرته په عملي بڼه جهاد پلی کړئ. د دې حدیث روایت ابوداود کړی دی. د صفر المظفر د میاشتې شلمه نیټه چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د اکتوبر د میاشتې له نهه ویشتمې نیټې سره سمون خوري. د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم. په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سر ټکو ته راګرځوو. د غزني ولایت په مرکز کې پنځلس تنه ګوډاګیان مړه او ژوبل، ټانګ او دوه موټرې تخریب شول. د روزګان ولایت په خاص روزګان کې د مزدور قومندان شجاعي اته تنه اربکیان مړه او ژوبل، پنځه تنه اربکیان او ګڼ مهمات نیول شوي دي. د هلمند ولایت په لښکرګاه کې د ولایت په مقام دوه ځله توغندیز بریدونه ترسره شول. د پکتیکا ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د اشغالګرو کشپي الوتکه راوغورځوله شوه. د بدخشان ولایت په درایم کې درې پوستې فتحه، چې هڅه یې کوله د غزني کندهار تړلې لاره خلاصه کړي. د برید په ترڅ کې اته تنه مزدور عسکر قتل، اووه تنه نور ژوبل شول. همدارنګه یوه عراده ټانګ او دوه عرادي غټ موټر په بشپړه توګه تخریب شول. په نوغي، جبارخیلو او عاشقوالو باندې د دښمن څرخکو درې ځله بمبار هم کړی خو لله الحمد چاته پکې زیان نه دی اوښتی. د ید ولایت دیک ولسوالۍ په لغوات سیمه کې مجاهدینو د مزدور اردو په پوسته او ټانګونو برید وکړ. د برید په پایله کې درې تنه مزدور عسکر ووژل شول او د نور زیان په اړه یې کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. تېره شپه د الخندق عملیاتو په لړ کې د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ اړوند د کندلان او جنګریغ په سیمو کې هغه مهال د مزدور اربکي او وحشي قومندان شجاعي په ملګرو د اسلامي امارت مجاهدینو وسله وال بریدونه ترسره کړل چې په یادو سیمو کې د چور او تالان په موخه تعرضي برید ترسره کړ. د برید په پایله کې د مزدور دښمن تعرضي برید په شا وتمبول شو، د یوې ښځینه پولیسو په شمول یې شپږ تنه مزدور اربکیان ژوندي ونیول شول، اته تنه یې مړه او ژوبل شول. همداراز له مزدور دښمن څخه شپږ موټران او پنځه موټرسایکلان، اته مله سپکې او درنې وسلې د مجاهدینو لاس ته ورغلي. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د هلمند ولایت د مرکز لښکرګاه ښار کې د ولایت په ودانۍ په داسې مهال چې د مزدور ادارې د مشر اشرف غني غونډه روانه وه توغندیز برید ترسره شو. همداراز پرون ماسپښین دوه نیمې بجې یو ځل بیا د ولایت په مقام کې د مزدور رژیم د مشر اشرف غني په غونډه مجاهدینو توغندیز برید ترسره کړ. په برید کې په نښه شوي هدفونه لګېدلي چې له امله یې دښمن ته زیان اوښتی. همداراز د یاد ولایت د ناوې ولسوالۍ اړوند د ټانګانو ګودر او نومرو په سیمو کې له مزدور عسکرو، پولیسو او اربکیانو او د جاسوسي شبکې له کارمندانو سره جګړه ونښته چې سیمو ته په ګڼ شمېر کې د عملیاتو په موخه راووتل. جګړه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې تر ماسپښین ناوخته پورې دوام وکړ. د جګړې په پایله کې اووه تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. په پېښه کې یو تن مجاهد هم زخمي شوی. یو بل خبر وایي چې د ګرشک ولسوالۍ بازار ته څېرمه د ترابي هوټل په سیمه کې هرات ته پر غځېدلي سړک بېګا ماښام اته بجې د مزدورو سنګوري اربکیانو په پوستو وسلوال بریدونه ترسره شول. د برید په پایله کې اووه تنه مزدور اربکیانو ته مرګي ژوبله واوښته. همداراز د دښمن یو پلډر موټر او یو موټرسایکل تخریب شوي. مجاهدینو ته لله الحمد هېڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د نادعلي ولسوالۍ اړوند د پارچاوي په سیمه کې پرون غرمه یوولس بجې یو تن پولیس د حقایقو په درک کولو سره له یو میل کلاشینکوپ او چانټې سره مجاهدینو ته تسلیم شو او کلک هوډ یې څرګند کړ چې نور به هیڅکله د ګوډاګۍ ادارې لیکو ته ورنه شي. همداراز بېګا شپه اته بجې د پارچاوي په سیمه کې د مزدور اربکیانو پر پوسته د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو چې په ترڅ کې یې درې تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. همداراز په یاده ولسوالۍ کې ماین یو مزدور عسکر وژلی. د یاد ولایت د ګرشک ولسوالۍ اړوند د نهر سراج د یکلنګ په سیمه کې لښکرګاه ته پر غځېدلي سړک بیګا ماښام او نیمې بجې د مزدور اردو پر پوسته د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو. د برید په پایله کې دوه تنه مزدور عسکر وویشتل شول. د الخندق عملیاتو په جریان کې تېره شپه د پکتیکا ولایت ګومل مفتوحه ولسوالۍ اړوند بندر سیمه کې د یرغلګرو کشپي الوتکه رانسکور کړل شوه. د معلوماتو له مخې الوتکه د مجاهدینو په رسا برید کې راوغورځول شوه. دا په داسې حال کې ده چې یوازې څو ورځې وړاندې کندهار کې هم د اشغالګرو یوه بې پیلوټه الوتکه د مجاهدینو لخوا رانسکور کړل شوې وه. د بدخشان ولایت د رایم ولسوالۍ اړوند دوابه سیمه کې د دښمن په پوستو بریدونه پیل شول چې د شپې تر یوې بجې پورې یې دوام وکړ. په پایله کې د مزدور دښمن درې پوستې فتحه، درې تنه مزدور عسکر قتل او پاتې نور یې له سیمې وتښتېدل. د یادو پوستو په فتح کېدلو سره پراخه سیمه د شریر اربکیانو له شر څخه پاکه او د مجاهدینو تر حاکمیت لاندې راغله. د ګډ وحشي دښمن د مظالمو په دوام تېره شپه لس بجې اشغالګرو او د دوی کرایه شوو قاتلانو د میدان وردګ ولایت چک ولسوالۍ اړوند ادم خېلو او ناله کلیو باندې چاپه ووهله. د چاپې پر مهال وحشي اشغالګرو او ګوډاګیانو یې د ولسي خلکو د کورونو دروازې په بمونو الوزولې، په ناله کې یې د فضل ربي په نوم د موټرسایکل و مستري په شهادت رسولی د ید ولایت د سید اباد ولسوالۍ اړوند تاجبکي سیمه کې د مزدورې اردو پر غټ ټانک د ماین چاودنه ترسره شوه. د معلوماتو له مخې د مجاهدینو له خوا ترسره شوې دغه چاودنه کې د دښمن ټانک په بشپړه توګه ویجاړ او پکې سپرو عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې خو دقیقه شمېره یې لا نه ده معلومه شوې. یو بل خبر وایي چې د چک ولسوالۍ اړوند بکسمند سیمه کې د مزدورې اردو پر هغه ټانک د ماین چاودنه وشوه چې غوښتل یې د زمانخېلو پوستې ته اکمالاتي توکي ورسوي. د معلوماتو له مخې دغه چاودنه کې د مزدور دښمن ټانګ ویجاړ شوی او د وژل شویو او ژوبلو په اړه یې تر اوسه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. همداراز په مرکز کې چاودنې یو عسکر وژلی دی. د غور ولایت چارسدې ولسوالۍ اړوند د سیاه بید په سیمه کې د اردو قومندان جیون د حقایقو په درک کولو سره له څلور تنو عسکرو او ورسره وسلو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول. نوموړو کلک هوډ څرګند کړ چې نور به د ژوند تر پایه د اسلامي امارت مجاهدینو همکارۍ ته دوام ورکوي. همداراز د یاد ولایت له دولینه ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې تېره ورځ د یادې ولسوالۍ اړوند د تربلاغ په سیمه کې مزدور عسکر د مجاهدینو د بریدونو له ډاره له خپل یوې پوستې وتښتېدل. د دښمن په تېښته سره پراخه سیمه چې په درې سوه کورنیو مشتمله ده، د مجاهدینو تر واک لاندې راغله. د لوګر ولایت برکې برک ولسوالۍ اړوند شیروازه سیمه کې د مزدوري اردو ټانګ په مین والوزول شو. د مجاهدینو له خوا د ځای پر ځای شوي دغه مین په چاودنه کې د مزدور دښمن ټانګ په بشپړه توګه ویجاړ شوی او پکې سپاره څلور تنه ګوډاګیان وژل شوي دي. همداراز دوه ساعته وړاندې هم د یادې ولسوالۍ سرایک سیمه کې د ګوډاګي اردو په پوسته برید وشو چې له امله یې یو شمېر ګوډاګیان مړه او ژوبل او پوستې ته زیان اوښتی دی. همداراز د یاد ولایت د څرخ ولسوالۍ خواجه اسماعیل سیمه کې د غلام ادارې په پیاده عسکرو برید ترسره شو چې له امله یې دوه تنه مزدور عسکر ووژل شول. وارخطا دښمن چې همیشه د خپلې ماتې غچ له بې وسه ولسونو اخلي، تر برید وروسته له پوستې څخه په کلي هوانونه ویشتلي او ملکي وګړو ته یې زیان اړولی دی. بل طرف ته په عین وخت د پستیجک سیمه کې مجاهدینو د مزدور دښمن په یوه بله پوسته هم د نرنجک انداز بریدونه ترسره کړي چې له امله یې دوه تنه مزدور عسکر مرګوني ژوبل شول. د کابل ولایت شکردرې ولسوالۍ اړوند سرکاري سړک ساحه کې د مجاهدینو لخوا په مزدور دښمن کمین برید ترسره شو. د معلوماتو له مخې یاد برید کې د مزدور اردو رینجر موټر تخریب شوی او مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو تر اوسه یې دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. د کندهار ولایت د شاه ولي کوټ ولسوالۍ پر مرکزي ودانۍ پرون غرمه دوولس بجې دوه توغندي وتوغول شول. توغندي په نښه شوي هدفونو ولګېدل چې له امله یې دښمن ته تلفات اوښتي خو کره شمېره یې نه ده ترلاسه شوې. همداراز د یاد ولایت د غورک ولسوالۍ په مرکز کې د مزدور دښمن پر قرارګاه پرون غرمه یوولس بجې په داسې مهال د مجاهدینو له لوري توغندیز برید ترسره شو چې د دښمن چورلکو قرارګاه ته اکمالاتي توکي را رسول. د مجاهدینو د برید له ډاره د دښمن الوتکې بېرته ولاړې او کښېناستلو ته پرې نه ښودل شوې. همداراز په ارغنداب کې یو مزدور عسکر ووژل شو. د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ اړوند د خیرآباد په سیمه کې یو تن مزدور عسکر د درسکوب په مټ وویشتل شو او ځای پر ځای ووژل شو. همداراز د یادې ولسوالۍ اړوند د محبس د امنیتي پوستې یو تن مزدور عسکر تېره ورځ مازدیګر شپږ بجې د درسکوب په مټ وویشتل شو او ځای پر ځای ووژل شو. د زابل ولایت د میزانې ولسوالۍ اړوند د غمي په پوسته پرون غرمه دولس بجې دوه تنه مزدور عسکر یو په بل پسې د درسکو په مټ وویشتل شول او ځای پر ځای ووژل شول.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 سره یو ځای شو. ښاغلی ملا عبدالغني برادر چې د اسلامي امارت په تاسیس او هم یې د امریکایي یرغل په وړاندې د روان جهاد په پیلولو او انسجام کې کلیدي او بارز رول درلود په هغو سربیره د روسانو په خلاف د افغان ولس د برحق جهاد د هغې سربکفه جبهې نظامي مسؤل هم پاتې شوی چې مرحوم عالي قدر امیرالمومنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله یې مشري کوله. محترم ملا برادر اخوند او مرحوم ملا عبیدالله اخوند چې د عالی قدر امیر المؤمنین مرحوم ملا محمد عمر مجاهد له لوري په 2003 میلادي کال کې رسما د اسلامي امارت د مرستیالانو په توګه ټاکل شوي وو دوی او ورسره نورو مشرانو په داسې حالاتو کې د امریکایانو او متحدینو په خلاف د سپیڅلي جهاد او د هیواد د خپلواکۍ ګټلو معرکه منسجم او رهبري کړ چې د هېواد لر و بر د امریکا او ناټو یو نیم لک وحشي پوځیانو او د هغوی زرګونه جاسوسانو په سر اخیستی و. امریکایانو د خپلې قاتلې تکنالوژۍ او الوتکو په مټ د افغان ولس په قتل عام او ربړولو پیل کړی و او په وړاندې یې ټوله نړۍ، سیمه او ګاونډ چوپه خوله او یا ورسره همکار وو. د اسلامي امارت سربکفه مجاهدینو چې په خپلو جهادي تکتیکونو او بریدونو یې د امریکا زړه او ځیګر ورخوړلی و نو امریکایي طاغوت له نورو وحشي تګلارو سره یو ځای په دې لټه کې شو چې د اسلامي امارت د قیادت موندلو او نیولو ته ځان ورسوي له ډیرو استخباراتي هڅو او نیرنګونو وروسته یې د خپل خاص څارګر ټیم په وسیله ونیول امریکایانو او ملګرو یې دا فکر کړی و چې د ملا برادر اخوند او ملا عبیدالله اخوند په نیولو سره به له یوې خوا د اسلامي امارت په قیادت کې کلکه خلا ایجاد کړي او په صفوفو کې به یې ګډوډي رامنځته کړي، له بل لوري به د اسلامي غرور او مېړانې دغه هستې د ډول ډول فشارونو او حربو په نتیجه کې و دې ته اړ کړي چې یوې معاملې ته ورسره ورسېږي او روان جهاد ته الله مه کړه کلک ګوزار ورکړي. خو دوی خبر نه وو چې د اسلامي امارت له مشرانو نیولې تر عادي مجاهدینو او افرادو پورې که د ټولې دنیا امتیازات او د عیش و نوش هر ډول ابزار یې مخې ته کېښودل شي او یا له هر ډول تکلیفونو سره مخ شي هېڅکله به له خپلې پاکې داعیې او تګلارې څخه تېر نه شي او د یوې لحظې لپاره به هم کومې ناولې معاملې ته سر ښکته نه کړي. د معلوماتو له مخې د نه کلن زندان په اوږدو کې امریکایانو په کراتو مراتو له محترم ملا برادر اخوند څخه غوښتنه کړې چې د کابل رژیم او طالبانو ترمنځ په هغې سولې او جوړې کې رول ولوبوي چې دوی یې طرحه ریزي او پلان جوړ کړی خو د دغو ټولو حربو او فشارونو په وړاندې د ملا برادر اخوند دریځ او ځواب دا و چې ابدي زندان تېرولو ته چمتو یم، خو د اسلامي امارت د لوړو دیني مصالحو او پاکې داعیې پر سر به له چا سره جوړجاړي او یا کومې معاملې ته تیار نه شم. د محترم ملا برادر اخوند دغه عزم او استقامت او د مظلومو او متدینو پرګنو او مجاهدینو دعاګانو اخر رنګ راوړ او په هسکه غاړه له زندان نه راووت. اسلامي امارت په داسې حال کې چې د خپل نومیالي مشر ملا عبدالغني برادر خلاصون د افغان مجاهد ولس لپاره ستر زیری، لویه بریا او پر باطل باندې د حق غلبه بولي، باور لري چې د نوموړي له خلاصون سره به د اسلامي امارت متحد او منظم صف ته نور قوت او نوی روح وروبښل شي. دلته ودانۍ او تعمیرونه ویران شوي دي، دلته ډېر بې ساري بې ګناه شهیدان شوي دي، دلته چمنونه ګلشنونه خزان شوي دي، دلته چمنونه ګلشنونه خزان شوي دي. لږ یې تسلا کړه پرې تېر شوي کړاوونه دي خپلو افردو یې خاورې کړي امیدونه دي خپلو او پردو یې خاورې کړي امیدونه دي تاته دی په هیله د هیواد کلی قومونه و طالبان ښه په صدقت وطن ته وکړه خدمتونه ګوره چې دی قول له عمل څخه جدا نشي ګوره چې پاک نیت دې اقتدار ته په هوا نشي ګوره چې پاک نیت دې اقتدار ته په هوا نشي ګوره هیر دې نشتی د ذاکر دغه عرضونه و طالبا شپه صدقت وطن ته وکړه خدمتونه که په صدقت وطن ته وکړه خدمتونه ګوره چې دي د شریعت غږ راډیو قدرمنو اوریدونکو زموږ د نن ورځې خبري خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږو د خدای پامان پاک نیت دې اقتدار ته په هوا.